ارستو اخریل کې تخفیف یعنی د زم د صورت ور سره نوي نو تخفیف طریقه دا په کار ده دلته ابو داود کې دا روایت مختصر دی تفصیلی روایت عن جابر بن سمرا قال عمر لسعد سعد چې دی د سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې والی مقرر شو د کوفه حضرت عمر ته شا شکایت وکړ چې سعد گورنر دی خو انصاف نه کوي پښوی حتی کې نور انصاف سکه خو مزم صحیح نه کوي دا چغلی چا کړی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله عنه د لپاره تحقیق د لپاره کمیټه مقرر کړه د سملګرو تاسو لار شي معلومات وکړي هغه ملګری تلل هر مسجد کې په تاسو کول سات سم سره دی نهار یو به سار ډیر خسړې دی ډیر ښه انصافي دی ډیر عدل او انصاف کوي بل جماعت کې به تاسو کړو بل جماعت کې به تاسو کړو نو ټول خلکو دا صفائی ذکر کړو او بیا یو مسجد ته لاړ وسار څنګه دی یو سړی پاتې دی اې د سات خسړې نه دی سعد بن وقاص خ گورنر نه زمونږه لا یسری بین سریه فی سریه لخر کې زینا او ناس ځان لا ولا یسوی او که تقسیم کوي نو تسویوم نه کوي لا يعدل عدل او تقسیم کې قضا کوم عدل نه کوي او سعد رضی الله عنه دا شاوریده بیا سعد رضی الله عنه وی ک الله ک ته دروغجنی په خپل په دې خبره باندې نو زه یو دعا کوم د الله نه چې ستا عمر دې خلا ډیر وګت کی واتل فقره خدای لوګه پیراولي ژوند ډیر وګت شي لوګه پیراشي وفتنو بالفتن خدای په فتنو کې دی واچي سات رضی الله عنه خیره کړی و سړی د رجل راوی وای ما په خپل سړی لیدلو ډیر بډا شیو ترغه چې دا رجم ټول سپین شوی وي عمر ډیر شو روزي سپین شو ګرځې دې نشو الوګه ډیره زیاته و په کوڅو کې یو به خیر غوښته د بل به خیر غوښته او چې جنې براله نو ټنګ به ورکړ اری حرامي بډا شپله داګه ګلاب بالکل نمبرې دا د شیخ ولا خیره کړی دی خدای دغه چې سوډ کې په د طالبانو په خدمت کې د چاپېم څوک نشته پوجوي او زه ډېر د ملګری ټول مخکې کړی تا ته شیخ خیره کړی خدای تعالی چې خدای دې نه مري دغه چې خدای دې لیکي نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه واقعه انجاب عمر لسعد شقاق الناس و شکایت کوي ستا خلق فی کل شین حتی فی الصلاه مسکه مستا شکایت راغله چې دوی صحیح موز نه کوي دا څه وجه ده ادا پر پګنده او غریب اسی بننام کړو ناغوی اما انا فامد فی الاولین زه خدا زموږ کوم چې مخکنی رکعتن کې تطویل کوم فاتحه سره زم د صورت کوم واحذف فی الاخرین ارسته رکعتن کې حذف کوم زم د صورت ور سره نو کوم ولا آل مقتدت بي من صلاة رسول الله صلى الله لا اقصر زکوتاین کوم چې هغه اقتدا کوم د صلات د نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه نبی علیه السلام مذکر هغه چې کوشش کوم چې مزو کوم قال ذاک ظن بک ازم ګمانو پتا باندې دغه شه دی داخل خش پر پکند کړی نو حذف د اخرینو تطویل د اولین نو مخکنی رکعت کې رکعتین کې تطویل زم سورتین زم د سورت مع الفاتحه او رسته کې حذف د سورت د من الفاتحه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال حدثنا هشام قال اخبرنا مسعود بن وليد بن مسلم الحجيمي نو موږ اندازه وکړو پر رکعتین اولین کې د ماسپخین لکه 30 آیا ډیر شایتونه لکه الف لام میم تنزیل سجدی په شان ډیر شایتونه موږ اندازه وکړو قیام په رستو کې علی نصف من ذلک نورسو کې څومره شي بیا 15 فاتحه کې وو آیتونه شو ورپسې وو نه 15 شو او سورته الف لام سجده د دې آیتونو باندې مشتمل ده حالانکه رسته کې زم د صورت خو سره نشته یعنی به ترسیل الفاتحه زما په خبر پوه شو مخکینی کې رکعاتین کې تطویل او رستو رکعاتین کې زم د صورت نشته خو ترسیل د فاتحه په کلار کلار فاتحه ویلو او بیا د مازیګر مخکنی رکعتین لکه د زور رستی رکعتین او د عصر رستی رکعتین هغه کې تخفیف فقط فاتحه بغیر زم د صورت نه سل ابن عباس اکان رسول یقرا فی الظهر والعصر ماسفقن مازیګر کې نبی اسلام په مازی کې قراءت کول کنا فقال لا نیکول فقیل له لعله کان یقرا فی نفسه کې دې شی پټ به کول نبی اسلام عبد مامور او تبلیغ کول نو چې قرات کول نو جارن ولې نه کول ومختصنا دون الناس بشي موږ نبی اسلام نه خاص کړی خپل آل بیت بغیر د درې خصلتونو نه یو پای کې امرنا نسبغ الوضو اسباغ الوضو موږ تامر کړي اسباغ الوضو موږ تم امر شوی خو آل بیت خصوصا بشوي دویم والله ناکل صدقه مونږ ته امر کړی د نبی رسول الله چې مونږ صدقات بنه کړو او دریم د حمار علی الفرس القا بنه کو ځکه بغل به پیدا کی او د بغل مستقل حصہ نشته او د فرض مستقل حصہ شته په مال غنیمت کې نو دا د البی ته خواص وي لیکن دا بغل سے حرام نه دی ځکه نبی له سلام سوالی پی کړي نه وفيه قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا شيخ قال اخبرنا حسين بن كرمان بن عباس قال الله اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في ذري ولا يملا ګورل کې د خبر د عبد الله بن عباس تاسو شو صفا انکار کوي نبی اسلام قرات نو کول پټ وی دا هغه نه کار خبره شو وشګوري لا ادري كان رسول يقرا في الظهر والعصر ام لا زني بوا اول انکار کنه وزپو نه انو د عبد الله بن عباس رجوع د خبر نه ثابت ده حضرت عمر وما نو د صلوات جهريه او کوم قرات ده او صلات صلوات سريه او کوم ماسمخن مازیګر کوم یعنی ما خام کې لږ توجه کوي دا دا عن ابن عباس ان ام الفضل بنت حارث سمعته وهو يقرأ عبد الله بن عباس ما خامس کې سوې سورته مرسلات انها لاخر ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری مزد نبی اسلام ما خام کې سورت مرسلات لسته تا ما خام سورت مرسلات لسته او نبی اسلام هم د جن آخری مزد کې سورت مرسلات لسته نشتا په لستو باندې ما تا واقعیا د قرات د نبی اسلام رایا شو خبر پوه شوي اوس آخري موز د نبی علیه الصلاۃ والسلام عائشه رضی الله عنها فرمای هغه ماسپخین موز او دې کې معلومیږي چې ماقام موز تاویل پکار دی ور تاویل دا شو کو آخري آخري موز جماعتا آخري موز جماعتا چې نبی اسلام کړه مسجد کې نو د ماقام مز کړه او پاره کې سورته مرسلات ولست او عاشر رضی الله عنه فرمایي چې اخري مز نبی اسلام کړه نو ماس پخین هغه صلوات جاریه کې نه ده بالکل آخر الاخر بالکل آخر الاخر خو بیا نبی اسلام پیر پر وفات شوی نو هغه ام المؤمنین چې وای آخر یعنی فی البیت دا چې وای آخر یعنی فی المسجد فشوي تطبیق شو دوه روایتونه کې یقرب بیا فی المغرب قال ما طول الطليل قال العراف یا انعام ابن ابي ملکن می تاسو کړو ناغزان نوی المائده یا سورۃ اعراف یعنی هم نبی رسول کله کله په ماخام کې زله دا وګت سورۃ ویلې باب ما رأى التخفيف في عودي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمى قال اخبرنا هشام بن عروه هغه سورته اخلاص ولست په ماخه ماضی کې باب القراءات ابن شاعر باب الرجل يعيد سوره واحده في ركعتين وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال یو سورته په دوه رکعتین کې جائز بلا کراهت یو سورته مقرر پر رکعتین کې همیشه پر اصرار نه د پکار لیکن یو سورته مقرر پر رکعتین کې جائز یقرا فی الصبح ذا زلزلۃ الارض فی رکعتین کلتیهما فائدہ د سورۃ الزلزال نصف القرآن په یو رکعت کې سورۃ الزلزال بل رکعت کې سورۃ الزلزال ختم د قرآن د سورۃ الزلزال نصف القرآن نو فر رکعتین کلتایما فلادری انا سر رسول الله صلی الله علیه وسلم ام قرا ذلک عمادت کو یو رکع یو سورۃ مقرر پر رکعتین کوم جائز بلا کراهت کل رکعات کې یا په دریو کې یا په دو کې امام ظفر رحمت الله په قول باندې پيو او دا فرض د جمهور پرې باندې سریو کې هم جاریو کې هم دا وشو او مقدار دا او بیا رست حکم قراءت المقتدی خلف الامام یعنی قراءت الفاتحه خلف الامام دا ترتیب امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی